بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته نافع رويت رحمه الله تابعيدة يا صفية بنت أبي عبيد دادي ابن عمر سبيبي وصفية صفية أبي عبيد ليردو أخبرته مو ته خبر وکړه دا نافع وی نافع دی عبد الله بن عمر صاحب از سزا غلام وو شاګرد یو د بی بی مو ته خبر وکړه دا چې انا عبد من رقیق الامارته وقال ولید من خمسه یو مریای د مریونه دی حکومت نه د امارت نه مریونه نه هغه واقع شو په یو وینځه باندې چې ا د غنیمت ولا او د خمس ولا وینځه وه په مال غیر مشته نه وسی و کنه بیا خمس ته یسلی شی و بیت المال وینځه و او درنګ د کنه امرت یو غلام ده یو غلام مې دی وین سره کنه زنا ورنه وشله عمر فاروق صاحب خلیفہ د پا دوران شه فاستکرها بیا مجبوره کړ په جما باندې حتی افتزها حتی چې کله پردای بکرتی ور پرې کړله اقتزره و ده افتزره و ده په فیسره په کاف دوړه سره و ده ونی ورشل ثبوت شو فجلده مر عمر فاروق صاحب کنه کوړې ور کړې د مری ته کوړې په پنځه کوړې ور کړې وی کنه ولم یجلدها او وینې ته کوړې نو لګولې من اجل انه استقرا دی وجنه چای مجبور کړی و راول بخاری مری مشا چې دی کنه اکراه په سرت شي کنه چې په چا باندې اکراه سوي کنه پاغه باندې کله چې دوی پر استغفار وړي دوی ته کو حالا پک د ګناه ته معاف کو اے غریب دا خیال و چې نبی سم ستو ته بم به وروشي و انما يريد بذلك مراد و د پلور مې په در رجو کې سره رجاء یکون له مخرجن دا امید چې دې پر وسم مخرج کو د ګناه نه فاتاه به نبی سم ترولو فقال يا رسول الله اني زنيت من زنا شو د مو زنا کړو فاقم عليه كتاب الله په مو د خای په چې کوم حکم دار باندې لګو کا فعال د نبی سم دینه مخ وړولو فعال د ایبه تر بدل شو پر کنه هر وپا شو فقال يا رسول الله اني زريت فكم لي كتاب الله حتى قال اربع مرات سلوره د ټکه وکړو په سلوره مجلس شه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قد قلت اربع مرات تو دا ټکه سلوره وکړو زنا کرات سلور وکړو فبمن تحقیقات سره شریک کړ چې نه درې کړ فبمن د زنا د چا سره کړی دو کله به فلانا خپل کې سره دا به ځکه کو چې کنه کله چې واتی په شوبا سره بنه شوی اده زنا بلی په خاطر شوی کله کله خپل وینځه بي وي خپل کې سره کله هل زاجتا څنګه په څنګه سره پرېته کله نام کله هل باشتا جماعت سره کړو کله نام قال هل جمعتها قال نعم قال فأمر به أيها الجماعة بأمر کو پدې بونچ سنسار کړی د شي فأخرج به لحرة راضي تو يستن شو نو تر هغه ذکر شو مخه مصلا وا چې مصلا تا کنه یا سره شو ده و اځګه دا څه به دا تویل کی چې اول سره کنه راضي تم نه سره شو ا د چې کوم اصحاب دي څنګه په ساتل هغه بنا به وسوي نه په سره سدل خو مختبر فندار به وظیفه بایرن چې تا د یشو لکنه ویزه او آی تر ویه سو کنه وظیف کنه ویزه ده دا شنګری نه پروت د نری پښا کنه اته ویزه وته ویل شي ا دې کوي چې تا شاخ وی کنه دا غډی کوي ته ویسو فرما په ویشترو فقط له بیا قتل کړو مخکې کنه ځنې ذکر شو دوته وظیف ذکر شو کنه دوړه ممکن ده چې کنه دا غړي ا دکا په شګوره ولا ده کنه او دا په شګوره ولا شو دا ا دکا به د مړي شکر دکې پرتی کنه په دې باندې رسول کړه ده ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم دنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترول فذكر ذلك له د اونیس د عبد الله د کتاب تر کړه چې خلاص وکړه خمور غیر کړو فقال هل لا ترکتمو تصبر دای نه پر شلو د چې منډه شریک را ته پرې شوی کړه چې دا منډه ته خو دې دار دې نه کو کنه دا پښمن شو دا کنه اقرار نه واپس کړي که اقرار نه واپس به خلاص ونه را لعل ان يتوب فيتوب الله عليه کدی شي چې د رجوع کوي بیا په دې باندې رجوع کوي ځکه نه واسي انکار وکړو چې نه مې دوکنه زرا کړی او ځان سره بیا کته بیا سړي وای کنه نو بیا کیسه خلاصه وه او دا پته نه ولګیدا چې د منډه د پسه مده والا وعن عمر بن عاص قال سمعت يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا او خزو به سنت نه سره سو کوم چې په کوم شي زنا غالب شي مګر ابي نیول شي گرفتار بشي په قحط باندې سنا کول ته ویل شي دو تکن د اسماء غالبا نه ده هر کله مراد اکول چې په شکل برمینه نه کیږي وچکولي وي دا کوم بیا په وچولي باندې کنه مبتلا کو برمینه به نه کیږي یبه به نه یاب شي کنه پس نه هغه به تبکل سبا کیږي وما من قوم يدرك في مرشاء الا خذ بالرعب و داسې کوم نشته چې پاشې کړو رشوت غالب شي مګر به پرو باندې کنه ونیول شي دښمن نه به کنه مرغوب وي دښمن به هر وخت ډارېږي کنه وعن ابن عباس وابي هريره ان اسم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون ده هغه سيک چې سيک عمل کو هغه عمل کو ملوت العمل کو پابو نه لعنت سو ده پاک نه عمل عون ده رواه رزين وفي روايه له عن ابن عباس او په یو روایت کې رضی سره ولید ابن عباس نه چې ان علی احرقهما علی صاحب کنه داغه هغه لوتیون کنه دای کنه سوی دی چې چا د عملوت به کو عمل به کو دای کنه په یره سوی دی خاطر صاحب و ابو بکر هدم علی محیت نه بکر په دې باندې ولرن کنه په دې مړ کړی دی اذن مری محیت سره کرامه سره دې مقرره سره نو کنه چې بل سړي ته یا شی ته کنه په دوبر شي کنه په دوبر شي عمل یې سره کوه الله پکې په طرف باندې رحمت په نظر نه کو بلکې د غضب په نظر به ته ګوي رواه ترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعنه اذا ابو هريره روايه ابن عباس روايته ابن عباس نه انه قال من اتى بهيمه چا چې کله چرپي سره بدمري وکړه فلا حد نه پابونه حد نشته تعذير دا مكرر حدث تروى الترمذي ابو داود وقال الترمذي عن سفيان الثوري انه قال ترمذي ده سفيان الثوري خبر نكر كويت سفيان الثوري ولدي وهذا اصح من الحديث الاول دا چې من اتا بهیمت فلا حد علیه دا چې ډیر سیده په ول حدیث نه چې مخ ته هو چې من اتا بهیمت فقتلوه بیا قتل کې سپانه د ډیر څه اساده کنه قتل یې نشته اول امر ولا عاد عند العلم ا مجتهدین عمله په دې باندې کنه چې هغه به همو لکنه سزو کتنه کتل کوي نه سنره سزو به ورکوي وعن بعد ابن سامت قال قال رسول اقیم حدود الله فی القریب البعید قائم کوي چې الله په حدود کنه په خپلول شاه په پردي شاه بدشاه ته امیر ته کته خپلون وی کنه کتل وریاوی په نسب سره نږدې دا یو نوریا ده کنه په دې لحاظ ما کا پال چې بونه حد کم کوي چې جرم په بنده ثابت شي دا خو هغه سزوګونه دي که چې دا سزوګونه هو چې تا دا غرض بلو سره ورکوي که نه لوس پرې کوه یا که نه څنګه سر کوه په کوڼي باندې څنګه سر کوه دا لو مطلب د مسلمان به کنه نه ګبرو کېږي کنه چې ودره مو په دې پر یورپ مس پکوي کنه نو به اسه مسلمان مودت نو کنه ابر پر خون دي چې دوسنګ داسه زګونه دي وعن ابن عمر ان نفسهم قال اقامه حد من حدود الله خير من المطر 40 ليله في بلاد الله ایو کنه حد جری کول د لا په حدود شهدا به اختار دی بس سلوشت ورځ بروم نه د لا په شرش بروم ډیر د برکات فائدہ او بروم ور په وطن ور دي کنه سلوشت ور دی ور دي اذن به ډیر ابودی جوړیږي کنه ټول وطن مشن کیږي ابودی به جوړیږي کنه خدای مرا ابودی په برمنه کې لکه دته یو خط چې قائم کې کنه نو مجرم ته یو سزا ورکې په خلک باندې لګو شي کنه اې دې په وجه باندې ټول ډېر خلک دې کنه اې دې جرم نه دې ګناه نه کنه تام شي په خپل خور باندې ارث کوده لري کنه او دې ګناه نه لوسي ورکنه دا دې پر ویاد دې کنه برکت نه وکړي پر کنه سبب ده سمره چې مصیبت نه دې ګناه په وجه نه کنه چې ګناه نه دې کنه او چې ګناه نه حق لوسون شي کنه غلا نه کیږي زنا نه کیږي شرپی نه شي کنه به سره به ډېر خیر او برکات نیو تر سي کنه په مرمه اخر کې برکات نشي لاند کنه رواه ابن ماجه او رواه سي نبی هريره باب قطع سرکته دا باب د باندې پر کول دي اهل سرکه مضاف مقدر ده سرکه غره ته نشي غره خو نه پر کېږي خو د غلې ولا سړی پر کېږي باب قطع يد اهل سرکته سرکه مزه غلې ته نشي په لغت څه وکنه په پټه باندې د شو خسل کا نشوي کا ډېر وي کنه په خفیا باندې شو خسو کې تاسو سره کار وکړي په عربي شه خو هغه سره کار چې پاپه رې کړل دروس پر کول پر تړلې دي هغه تعریف کا هاوي کنه دا کنه دا کنه اخذ العاقل الباله عشرة دراهم او مقدارها چې عاقل وي او بالغ وي کنه او لاس لري په سپین زار یا دمر مقدار کنه سای وخلی او فیتن په پټه باندې وخلی په جوات نه اهم من هو یقصد حفظه واخلی یګه سکه چې ایش غیری هغه په نیت کې دا وش غیری یې کنه ویګه نه په پټه باندې وخلی ومما لا يتصل لفساد ویا دغه شی یک قسم نه چې هغه در کې خرپېږي نه فساد ته زر کې نیول شي زر کې ورسېږي نه زر کې بینو کېږي نه داسې مولیر پټ کړی کنه هغه د کوین کا کنه عقید له ولونه کنه لونه یو په لونی باندې قطع نشته نه بلغه نکی باندې قطع نشته په لاس په نه کام باندې پټ کړو په باندې قطع نشته غلا دو کنه خو هغه شریعه له چې پاپ لري کنه قطع پرتلی دو هغه نه دو او دا رنګ هغه چنه د پټ کړو کنه چې هغه یې غیر نه حفاظت نه کو داس نه درو خسته په دې باندې اوس پر کول نشته او یا د داسې څه وروخصو کړي چې پاشه دغه شوباد و چې دغه توی سره وینه مشترکه د انډیولۍ شای د کنه اتو غلا کړو اته انډیولۍ سره پښه یا غنیمت مو د تقسیمات تو غلا کړو پاشه نو سره کړو ځکه چې کنه په داسې شوباد شته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب يد سارك إلا بربع دينار فسائدنا نه پر کې نو څه کنه غلا مګر پر ربع دینار سره یا په دې راځي د سرکې مقدار څومره ده امام امام شفیع صاحب په نمونه که نه روپا دینار ده د دینار سره مه حصه پاو شي په درې دی په باندې د دینار که نه روپا په درې دی په باندې واچي که یو دینار په دویلس پی خرڅېدلو یو دینار سره درې په دویلس درهمې باندې خرڅېدلو روپا په درې دی پی شو که نه نه درې دی پی که نه درې درهمه دا د سرکې نصاب ده سپینه زره درې درهمه چې غلا کو د کته نشته دینار او لاس درهم سره یو شي شي و احتیاط به په دار څه ځکه چې ربع دینار خو کم ده او دې کو نه حد ده حدود خو په شبهات سره کنه مندره کېږي کنه نه اوی شي کنه یک خبره یقیني شو چې لاس دینار کنه درهم او یا پیرا دینار وی کنه ربع دینار و خلک شکمنه فړه کنه ځکه چې نه روایت راغلي دي کنه دینار روایت راغلي دي الا درهم روایت راغلي دي وعن ابن عمر قال كتانا بسم يد ساركن في مجنن نبي اسم لوس بركا دغلو لكنا فوق كانغل شي سمنه سلاب درهما چي ايك ني قيمت دري درهما و اي پيسي قيمت آغا دري درهما و دغه به د امام شفیع صاحب د مذهب د پر مایل شو کنه د روایت وهان ابي هريره انا بسم قال لعن الله سارقه لعنت د خدای په کې په غلب باندې یسرق البیزه فتقطع یده یې اغلا کو به پایې پر دلوس پر کېږي ويسرق الحبل فتقطع يده پر غل کو غلا کو بیا په پړي باندې لوس پر کېږي پاغله دا کنه خای پک لعنت کو چې کنه یې غلا کوي پاپر دوست پر شي یا کنه پړ غلا کو به پاپر دوست پر کېږي په دې خو څه کار نه کوي دا چې کنه یې یا د چرګې یا چې څه کلا کو پابلوس پر کېږي ځکه چې هوکنه نور به دینار ته رسېږي او نه پیرا دینار ته قیمت رسېږي یا کنه پړه یا پړی قیمت خو دې مره نه وي معمولی پړه کنه چې پیغام لوس پر کېږي نه خامخا په دې شي کنه ایما توجیه په طویل په شکو ده طویل محتاج ده څه کوي کا چې دې بې زنه دوته دغه معروف یې نه مراد چې دا چرګې مرګې کو اې دې نه کنه خود مراد ده خود ا د جنگ وسلا دو چې په کنه هغه سپوی به مجاهد به په سر په سرولو د یس پر ټیپی وي لکه دا فوجونه سره د یس پر ټیپی دا نه مله خو دینه به کنه د تیر هغه شو جنگینه به تیر به کنه په سر هغه څه په لګ دو کنه به به دې کنه هغه یس پر به واسطه ته ګری نه رسیدله هغه منه کوله هغه ویل چې قیمتي غونډه شایو کنه هغه پیسې په وشه قیمت به زیات وي دینار به وي عربي دینار به سمره به وي او دا رنګ د پړی نه دا مولی و د پړی نه مراد ا پړی نه چې د کسې ولا کنه پړی مراد دي چې کسې په تل شاډه رغا ټاټي یو سی کنه ا کسې چې په تل شي کچې ته مری دی وی او څه کدا ته ویل بشو کو چې دا کنه مجاز ده ذکر د یې دا ذکر د پړی دا مراد ونه کنه غټ غلا دوه خو سبب یې دغه یې و د پړي ولا غلا دا سبب شو ده کنه یعنی اول چې کنه غل په غلا باندې رېږدېږي کنه په غاټه غلا باندې اول نه رېږدېږي کنه اول کنه په یې غلا ولې باندې رېږدې شي کنه فکر چې یې مې پټوي پړه مړه داسې معمولي غوندې شای کنه دا پټوي به دا خرڅوي کنه په دې ورشي په لایا باندې کنه شای مې کوي پړې به کنه خاص کوي پړې به خاص کنه به په داس په ورې ورې په ورشي یې کنه په غاټه غلا باندې ورشي به په ونی ورشي به لوس په مې پرې شي کنه دا کول نه په دې وړه غلا باندې نه ویل دا د یې نه پټوله د پړی مړي نه پټوله په دې پر کنه خلک زور کړی وای کنه نو به د سره غریته د نه رسېدل کنه هغه نه په دې باندې شو دا ول په کې پرې شي په سنگریټ شي کنه په چارته مې به وته په دې ورشي لعن الله سارق يسرق البيضة فتوك يدو ويترك الحمرة فتوك يدو امير ملګرا په دې راشه خان شي د هندستان مهاجر ده اګولي په لیدلې وه غاته ټلیفون وکړو پولیس ولته چې دې یو ګننګور د مجرم نه چورو شته غلا ا پولیس لا غریب نه ورنه ګاډه وروه نه پښتنه وکړه چې سی غاده چې تاسو تر وشتي و چې دا کوم بچای مې دا وړي کا بچا دا یو د ګولي مولي پراولي دي کندور نه ګولي لټ کړی دي کنه چې هغه لټ سره وډا راوي وته سړیا خو خپل ویا ویا ډای په دې پر مې لوګوستي کنه میر د ما په خره پوي وای چې کیما سزا وي چې به توي ستا کتوی نه تا قتل قتل کنه یو مجرم یو او خو ایپ مخه ا مجرم د مخه والو کنه سزا یې ولا په قانون شي کنه هغه نه ګوري ته کنه چې کوډې مړې ورکه د مخه او د بسیرا و نه وکړې کنه بیا رو پاس کړو دا مطلب دی کنه حدیث مو چې وړ کی کنه دا غلط اول په وړه غلط پرې کنه ما یې پرې پېښه پاسه سزا ورکوي سره سبو ته بيلوس په فکري الفصل الثاني عن رافع بن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في سمر ولا قصر نشته لوس پر کول په میوه غلا کول شي ولا قصر نشته لوس پر کول د حجیره په وز غلا کول شي رواه مالک و ترمذی ابو داود بن سعید و درمی ابن ماجه میوه په غلا کول شي لوس پر کول نشته هغه مې وینا مو مراد د کچ په ونه پیروي حجره دی وشي کولای یا د کنه ملټه دی وشي کولای کله مل دی وشي کولای ځکه چې دغه په تعریف مې دا ټکاوي لیکه چې مې ملا یا تصرف الفساد چې ځکه خرپېژ نه دا څه دغه کوي چې ځکه نه خرپېژ کنه دا ته زمه خدا خو ځکه خرپېژ کنه دا په یاد راوي کثر د حجره وزه د حجره سټه د خلک بځای کو نبي صلی الله عليه وسلم شوی کې میوا چې په ونه پر لا کوي قال من صدق من شين چا چې غلا کوی دیګه میوه نه شای خو بعد ان یؤیه الجرین دنه بعد چې درمن اته پنا ور کو جرین درمن ته ویل شي بيدر اوا یو پنا ور کو میوا د وشي کولا حجره خلق وشي کوي درمن یو ته جوړی کې مشته غرمه جوړ کړه درمن نه جوړوي بیا پاشه خېږي بیا پاشه وچوي سړی به کنو سی غیر یا حفاظت یا کو به وچه کو کنه دا درمن د خیر زوی ده دا دې کې غیری او چا شي کنه اس به نه خلو پیږي اذا به ګرشي ملاویږي کنه او کله شو دي هم فبلا سمل مجنه او قیمت دې کنګل کم پیسې ته ورسیږي مې چې کنګل کنه قیمت پاش لاس لري پیو ان دا معیار مقرر شو ده کنه فالکت به په دبدو ته پر کول شتا او تزام وای چې کله کنه یا که سبون یا شوتله موتله ولې دی کنه په دې باندې قطع نشته غلا د ګناګور د کبیره ګناه ده کنه خدا فضل سبونه رواه ابو داود والنسائي وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي انس قال لقت في ثمر معلك ابي وجه بونا پر شاهي پاشه لوستل کو نشتا ولا في حريصه جبل ولا پغه مواشي کنه دا خو لوټ ته دې ته لوټ وته ویل شي غلا نه خلاق په کنه په پټه باندې په خفیا باندې وي ا دې مو چې سندر خبره نه شي کنه چې شاید نو کر شولو فمن انتبه نوبتا مشهورة او چا چې پر ول شای جوات ظاهر فليس منا دادي ميد مسمون ډاله نه ده رواه ابو داود وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتحب ولا مختص قطن په خیانتګری به د رسپ کول نشته چا څنګه ته امانت شه ده او په امانت سره خیانت وکړو کنه خپل استعمال کوی خو دا ته غلا نشي ویته ویلا دا خیانت ته غلا نه په دې باندې اوس پر کول نشته بل کبیره ګونه ده ونه په لیټ کوین کې باندې کنه لوس پر کول نشته ونه کنه په مختلف باندې په شکوین کې باندې کنه لوس پر کول نشته اختلاف دا معنی چې په غفلت شوی نو پروي لکه نن سبا دا موبایل خلک پرې بدلو شي کنه موبایل د سره وي تورې ستې پروشي وي کنه دا څه کوس کوټونه د روشي زوی پرې کنه معمولی وخت هغه پیرا شي به شاید نو پرې ته اختلاف ته ویل شي دا غلا نه دو انتهاب غلا نه دو دا میرا جرمی نه دي راو ترمذی و نسائی ابن ماجه و دارمی وروي في شرزنا ان سفان ابن اميه قدم المدينه شرزنا في سفان ابن اميه مدينه من ترولو فرم هو چې په جما شخې به ولشم وتوسط دې ده هو او خپل پټکای کنه سار تک شې شلو یګنه بلش ته جوړ کړ کنه ساری په ولا کولو فجاء سارق غال رول وخزار ده پټکای کنه سار نه غلا نه وکړو دا خیر ده ځکه چې د ساری پیښه کو دا غیر یې کنه و د ي ك ل ا ولو فخذ سبحان سبحان غل ولي ولو فجاء به الى رسول الله سمتك الرسول فامر ان تقطع يدهم ای به قرار کړه وی کنه بیا دو امر به کو چې لوسه به کاټ شي کنه اپټکای قیمتي و لاس ری پیته قیمت سوچ لوسه به پرې شي فقال سفان اني لم اريد هذا هواري صدقه سيبا مو خدا نو مرا کې لوسه به پرې شي کنه مو چې کنه رسه کنه ولی مې چې ته سپړ مپړ ور کوي کنه دا په دبل صدقه دوی ته بخښ مې ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل العزو چې په سفر شي به د غلو سره پرې کړي څه کو دا وجه به چې اځي کا امیر نشته په غزو شي یا په سفر شي امیر نشته سره کنه ودا خو دا امیرونه چار دو بدفا چار دو کنه حدود خو بیا هغه نفس کوي و دا غزو چې کوم میر دا خو د جهاد لا میر دا دا خو کنه ټول اختیارات نه کوي چې ته خود دا کایم کوه اوسه کو دې کې نفي دا وجه بینوي چې کنه په غزو شي یا په سفر شي ادي کا ما پرې کول سره کله دې څه غوسه ورشي او زید یو څه کنه اسا په څنګه شو دا د کپمه د کفاره ته دلې ته ورګار شي کنه ډېر زید کو نه غوسه غوسه نه یره د نوې شي کفاره ته پینا بیا کنه خراب کړه تاسو زور کې پینا بیا خراب کړه وانا بسلمان نبی هران سمکارا سي ساري کې ځکه چې حضرت صاحب ته کنه داسې من غاډر ور شو دا چې دریا مې کړو کنه بیا مې روس په پرې کول چې کنه حیا مې نرسي کنه چې روسي نه په پرې کول بیٹا کنه دې سنجا خې نه خرو کړ شي کنه دا چې پرې شول مالي ما دوی کنه چې هغه به دا حدود خو بیا نه پرې شول کنه مثلا به تمنی مې چې نه پرې کول نشته باندې وان جابر نے کہا جی ابھی سارک نبی سم کہا ایک تو ہو فقط ہاں ثم جی ابھی سر دامر کہا ایک تو روسنا پریکستان فقط ہاں غیر مسلم دا یا زمی دا کنه اینا شوی دی کنه ځکه په پښه باندې کنه ګروي ورویا فی سنت فی کته ساری کنه مسلم یک دوی چې پرې کې سا سم مخنوم به وادو غیسته کنه هغه څه پرې شي به وادو غی چې د وینې مینه ورسې کنه چې به مړ نشي بنه وعن فضال ابن عبيد قال اوتيالسم بسالكن غادر وصرف وقتات يدرس كاتب ثم امر بها د امر یو کو په دې باندې فعول لیکت شنو کې په ماضي پر ورلاک شو کنه عبرت پر او سره ول شو راو ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه وهانه بیره قال قال رسول اذا سره کل مملوک مریای کله چې په غلې پم شي به وچی به هر څه کا ای بلوک تا ولو به نشن اگر کا په پندش باندې بیا اگر کا کنه پنیر باندې بیا دا شدري پیل کیږي کنه ا د لس پرکا یې مو د شدې کنه وینا یې پټه کړې ده وقال عمر لا قتل یې په دې بو د لس پرکا ونشته مسله دې نه ذکر یې کنه وهو خادمكم وخذا متاعكم ا توس نکار ده او توس سمانی وخصه کنه ا دې کې توس دې خیر نه سمان نه وخصه کنه ا دې توس شي غیر لاندې ځکه چې نکار ده چې کار ده په کېر شي ګرځي لوګرځي اخه د مخ ته پرېت کنه نه دا شای مخروز نو مخروز نو کنه په دې باندې کنه نه سره څه کول ځکه جماعت نه شای چې کنه پټ شي په باندې څه کوي ځکه چې هغه څه غیر نه محفوظ مخلوق نه وي وانا ابي ذر قال قال اليسم يا بدر قلت لبيك يا رسول الله هذا يخيب مرا سهل فرما يشتا قال كيف انت تبي سهل بي اذا اصاب الناس موت په حال کې به د مار کنه روشي عام مرګ يكون بيت فيه بالوصيف يكون بيت فيه بالوصيف يو كير به پاشه کنه په مريب باندې پیدا کیږي وصيف مريب ته ویل شي ا به تفسیر کوي یعنی قبر قبر دا مر هم ډیر مړ به وشي چې قبر به نه پیدا کیږي او یو یو مریای کچ په 15 زره په 15 زره په لاکھ روپیه کنه خرڅېږي په یو مری باندې یو یو قبر ځای کنه کوی دمر عام مرګ به وي دا کفن غلا کوي دا ټول غلې مخ شابه اس پاوي مړه به چې وشو کنه به دا نوی کفن وی کنه نشته وی غریبې وی کنه خلک به کبر نه وی کنه خپل سړي وی کنه کبر وکندو کنه کفن به نه رخصل ابي خرڅول بیا اته نه باشه ته چې دلس په پرکړي نه باشه ځکه چې دې دې کنه د کټې نه غلار کړی دو نبی سم کبر ته کټاول کنه یکون بیت فی بالوصیفه لانه دخل الميت بيته ځکه چې دا مړي ته کېټه ته نوته ده کنه را ابو داود خدا غ اجتهاد او د استنباط درست نه ده کنه امیر امام فرمایي کنه ټیک ته په قبر باندې بیت اطلاق شوه دا خدا حقیقتا ده که دا مجازن ده کنه مجاز ده په قبر بیت اطلاق شوه ده او نه کنه هر بیت هغه مقنه محفوظ وي جماعت بیت خدا کټا دو بلکې هغه په کبه نه مضبوطه کټا دو دروازه ته لګولې وی کنه کنه خو هغه شي چې کوم سامان دا چونکه محفوظ نه یا خیر دې ولندا کې چې شای کلا کې پابند سپر کول نشته کنه مړه کنه د خپل قبر سره نه شي نه خپل کپل سره نه شي کنه ادا زوی نه کنه د کپل سره کې چې د خیر نو نه په دا باندې سپر کول نشته